دا دویم بابو دویم باب کې اوله خبره ذکر شو دعوت توحید بیا پاغه باندې دلایل بیا سمره د دلایل فلا تجالو لله اندادا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ یو سوال پتا سرازی چې وا ان کنتم ان خود پارا د تردد رازی او د عرب سوال او د عرب شک خو په نبی علیہ السلام د عرب شک خو یقیني وو نو څنګه ان راوړي جواب چې دا د پارا د زجر ده که مشهور متل دی کده بل کلی خانه خو زما دهقانه پیغمبر اگر کل وشان الله تعالی درکړې خو بیا هم زما غلامی غلامی دې روچته مرتبه ده زکه د بنده سره غلامی مزه کوي لکه چې خالق سره بادشاہي مزه کوي پیر طریقت عنایت الله شاه بخاری وای په عبدیت کې رابطه ده او په سلطنت کې ضابطه ده کار پر رابطه سره کیږي نه په ضابطه سره خلکوې پلاني سره رابطي دي رابطي عبدیت کې رابطه ده الله دې مونږ ته عبدیت او غلامی نصیب کړي صحابه کرام څومره چې غالب شوي په دنیا دي په عبدیت سره خو رمضان چې کله په زنجیرونو کې راغی او چې راکړې اے عمره تاسو په ابدیت باندې فتح کړې مو او پورا تفصیل د عبدیت د غلامۍ د نعبدو کې په یا کنا عبدو کې تیر شوی فاتو بسورۃ من مثله راوړی یو صورت پشان د قران په فصاحت او په بلاغت او په اسلوب قرآنی سره یو صورت خراوړی کړه الله دا مطالبه په تدریس سره وی اول مطالبه دا سیوا الفضل ما شهدت به الاعداء دشمنان وی چې دا د بشر وینا نه ده ورنه موږ به د مقابله کړې والله ما هذا كلام البشر داغه طرز او طریقه داغه ناز او نخره هغه به کومه نه پیش کی مړه تو عربي جوړ کې خوانداز قران به کوم راوړي الله وې هر شی چې ته دوباره ذکر کې هغه هغه فصاحت پاتې نشي کله چې مکرر شي نو د مکرر شي هغه فصاحت پاتې نشي وې دا یو د الله کتاب دی چې سونه لولې سونه مکرر کې نو خوند زیاتی سونه چې پښ خوند وې نو خوند زیاتیږي او مزه پکې پیدا کیږي دا یو د الله کتاب دی چې لا لا مزه پکې ده نو په دې باندې ستړی شي نو په دې باندې ستومان شي ازکه وی به سکری اذا ما شئت خمرا ومنه افاقتی وبه خماری ودا الله کتاب اس پتا باندې زمانہ شدا او دا الله کتاب پتا زما بیدارې دل دی پتا زمانہ شکی دل دی یو حکیم د اهل اسلام د اهل کتابونو اسلام قبول کو چاته تاسو کو حکیم د دنیا ته ول اسلام قبول کو امام مطالعه وکړه د مقصود د امام محمد نو بیا هغه حکیم د خپل خپل خبره ده و هاذا کتاب لمحمدکم الاصغر فكيف بكتاب محمدکم الاکبر دا هستاسو د وړو کې محمد کتاب ده چې داسې لذت والا داسې بلاغت والا داسې فصاحت والا داسې د علم دریاب مستاسو د لوی محمد بلاسن کتابي حکمت او فائدہ په اجاز د قران کې هر نبی چې دنیا ته الله را لګلې نو دا هغه وخت د باطل پرستو موتور جواب الله هغه نبی له ورکړې په واسطه د یو معجزې اتم په معنا د علم سره لکه سورته بقره سلور اتیم آیات نه هم خبر ور کول لکه سورته توبه 107 نمبر آیات لسم شهادت د ملائکو په دنیا کې لکه سورته نساء 166 کې یو لسم قسم کول بقره 204 کې دولسم تایید کول لکه سورته هود ولسم کې دیار لسم بیان کول د توحید دیتا شهادت وی لکه احزاب 45 کی سوار لسم توجه او حضور د زړګي دیتا شهادت وی قاف 37 کی پین لسم شهادت د نبی او د امت پرز د قیامت سورت بقرہ 143 کی درېما خبره د دې باب تخویف او بشارت نه په دغه آیات کې تخویف دی چې دا سه سفور نه ځان بچ کړي چې خشاک دغه خلکو کانی دي نو ځان اوساتئ د اورنا پمنلو د قران سره وقودها الناس والحجاره دا صفت د نار دی چې دا سه اور دی چې خشاک دغه خلق او کړي دي یو سوال راځي پتا سو چې خلق ولا جهنم ته تللی ندي الله یې د جهنم خشا خلق او کانی دي نو خلق ولا تل نه ده نو پته ولګی دا چې جهنم تیار نه ده حال دا چې صحیح حدیث کې راځي چې جهنم خو اوس نام تیار ده او بل ده ځکه یو حدیث کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي د ابو هريره پر روایت چې زر کاله په اور باندې اور بل کړی شو نو سور شو بیا زر کال په بلواله وشو اور بل کړی شو نو سپین شو بیا زر کال په اور بل کړی شو اور بل کړی شو نو حتا اسود تک تور شو اوس نن دا اور فهیه سودا دا تک تور ترمذی دا روایت نقل کړي قاضي سن الله پانه پتی رحم الله هم دا دا روایت پته ورګه چې اور خوشته ده او الله خشا کې خلق ده نو خلق وتلی نه دي نو پته ولګی دا چې جهنم لا تیار نه ده نو د معتزله او مسلب ثابت شو جواب چې دا بنا بر تشبیه ده هول چې کم کانه تراشل شل غزا وګت کانه الله دې زموږ استاد سره دې ذلت نه دی الله وساتي نو هغه به هم دې سړی سره کته زی په دې ور کې وبره نو کله بډز زشي په دې ککرای به را پری وزي هاي هاي هاي هاي وسکه د دې د سزا د دې د گزار خلک وسکه کنه ولا حجاره او کانی دی عدت للکافرین تیار کړی شوی دی دا اور د کافرانو د پاره صيغه د فعل ماضی راوړه پته ولګی دا چې جهنم د مخ کې نه تیار دی او دا د اهل سنت والجماعت مسلک دی هغه د پاره یو حدیث هغه حدیث دلیل دی چې محمد رسول الله وی چې په ور باندې بلواله وشو زر کاله نو سر شو زر کاله نو بیا سپین شو نو زر کاله نو بیا تکتور شو تکتور دی آیات د قران نه معلومیږي عیدت للکافرین جهنم مخکې نه تیار ورته ورا د عمل د کافرانو دی نو ځکه دا سړی لاړو ورنه الله تیار کړی د مؤمن د پاره اور د جهنم نه دی الله دې موږ محفوظ وساتي وبشر الذين امنوا الله موږ مؤمنان کا الله موږ د کافرانو د خندا مگر زواربا دریم معنا تحت هل انهار لاندې د مکانونو نه انهار بالا خانون انهار سورت زمر 25 آیات دیتای الله کوم جنت ته بوتلو مړه د شت ستا پالنګ دی د شلان دی زبردست والا بېګا کت تلاس را راو غزوانو خپېګا پکې کیا بات ہے غټه مزه کوي الله دې زموږ نصیب کړي غټه مزه کوي ډېره مزه انهار د جنت په قران کې دای ذکر 42 کرت ده انهار د دنیا په قران کې تیار دیار لس کرت دغه ذکر ده انهار جمع راوړه اشاره ده تدا چې نهرونه د جنت ډیر دي ډیر نهرونه دي ډیر نهرونه دانه چې خلک وای څلور ولی دی په جنت کې وروره څلور خو اقسام دی الله دی پویا کا انهار من لبن وانهار من خم وانهار من عسل مصفى وانهار من ماء د اوبو والا د غبین والا د شاتو والا د شراب والا دا خو اقسام دي نور بھائی او یا ذرا والے ایک لاکھ والے تین لاکھ والے پتہ نه لګي سو سو لکه والے بھائی مړه مزه به بیا مو می خو کلاړې نو دا سلور اقسام دی دانه چې ولې سلور دی دا سه تسهیل 77 صفحه اولنی جیل کې خبره کړي غړې وتا ته پلاس کی دا وجه ده د اعزاز اکرام د پاره ورنه ته په خپل ماشاءالله انګور را شکولې شي ته په خپل انار را شکولې شي ستالاس خو مات خو نه دی کنه خدای ته روزي کوی زکوي اشارتن الی عدم التعب مشقت به پکې نه چې غنم سره تلاندې پروت ازما مهربان پتا سیلاب د خلو جوړ دی الله دې غنم روزي کا دا جنت ده یتنازعون فیها کأسا لا لغن فیها ولا تأسیم پکاسو باندې استاد غلامانو د جګړې صورت به یو به زغ پر اقال اورم بل به زغ پر اقال اورم ستا د ناوې شان به تا ته به بنگړې او کاله تا ته به ګړې په لاس کولې کیږي لکه ناوې دا هغه بنگړې نه چي نو جنکې ورته خوا کې ناشتي نو هغه ورته په په لاس بنگړې واچي دې ته ویلې شي اکرام او اعزاز وکاله ته بوتلې اے خو دنیا ته جنت وای فرنگی نے سنات سے دنیا سجا دی مسلمان سمجھے جنت یہی ہے من دا وای چې دا جنت دی وا سړیا جنت الله دې تا ته نصیب کی که نصیب شو او یو ځل ورته لاړې ته به ویني چې څنګه مزه ده من ثمرات الرزق ادم او دغه نرزق من یا تبعیزیه ده زګه ټوله میوه خو وته نشي خوړې خو ځینې میوه به تعالی در کول کېږي او ځینې ورته سي ګوره د شان او شوکت د پاره مزي به کوي کته برا ویزان دي قالوا هذا الذي نو کله چې دیو میوه وخوري لکه مثال په تور ماشاءالله په مڼه باندې الحمدلله ویلا وای بدیو دا خو هغه روزي دا رزقنا من قبل چرا کړی شو موږ ته پخوا من قبل دو مطلب دی یعنی په دنیا کې موږ ته دا میوه را کړی شوی زکه چې د جنت میوه هم شکل به د دنیا د میوي سړی به پیژني چې دا مانا ده سړی به پیژني چې دا کېله ده سړی به پیژني چې دا خټکه دې سړی به پیژنې چې دا انګوانه ده خورور چې بیا دې وخړل نو ماشاءالله دا غي فن بیا عجیب ده دا ولی الله دا هم شکل د دنیا د میوه ګرځولې وای جنت کې مشقت نشته ده نو دې لک سوچ ته هم ضرورت نشته سړی لک سوچ کوي یا ته پوسونه کوي یا وای چې څنګه به فرم نه نه راغوړېګا ماشاءالله مړه دې لیدل دا خودونه کوا چې بس پوسټه کې ته ماړه وا خو خره اورور اندوانه نه د سلهان دی نوازي خدای د پاره هغه نه لک پوسټه کې واړه وانه خره دا څنګه چې هم دلی دلې او هم د پوسټه کو سره وخرینه لکته واړه وکه خیری دیو جنرونو او کم یو شی چې سړی مخکې لیدلې ور سره آشنای نو قانون دا دی چې هغه طرف ته د سړی میلان ډیر زیات امام رازی څه کوي ان الانسان بالمألوف آنسون یو مړې نه با سلوخ کاله خوراک کوي سو کاله سلوخ کاله ابن قیم دا روایت نقل کړي مثال دا دا مطلب نه دی چې خامخا د یو مړې نه بکای خو کله یو مړې نه سلوخ کاله سړی مسلسل خوراک کوي نو هر دوی من نونای دغه خوند مخ کې نه جدا او خوند د مخ کې نه مزدار خوند د مخ کې نه لذیذ خوند د مخ کې نه خوندناک او مزناک نو دی وای قالو هاذا الذی دا خواغه روزی وا روزقنا من قبل چې لګ مخ کې را تر کړې شو په دې جنت کې ولهم فيها ازواج مطهره رب جنت له زبردست کله بنگلا دا او الله د اوبو پکې کمه نشته ده زبردست کله نهرونه پکې دي خو الله د خوراک تنظیم نو الله اے قسمه قسم آمدنی او خوراکونه یوم هر ول دی اولی مې ده هغه به تا ته سر راوچت کی د خدای بنی آدمه زما دعوت قبول کا ما اخرى کستا فخی نو زبا ورکړې شوی حاضر شمه او کستا فخی نو مطبوخه مزه شته په جنت کې وی الله خوراکونو څخه کمه نشته خو مرګره پکار دی ا خالی جنت باندې بسو کم او الله مرګره هم پکار دی خو د طبیعت الله ولهم فیها دیو د پارا په دې جنت کې ازواج مطهره بیبیانی وی پاکه کړې شوی سورت تحریم دی دیار لسم آیات درم نمبر آیات دا دی تاکید دی د پیغمبر بی بیانو تا زواج ویلې شوی چې عقیده کې برابر نه یې هغه ته امراتون ویلې کی ایت زوجن ویلې کی ښا لاړې بد دیو نه واړه تقاضا بد دیو نه غټه تقاضا بد دیو نه مړ اخراج کې بد دیو نه نو یا الله د طعام بس حال وی قال جوشا نبی علیہ السلام جوشا ډرکه بې ورشحن او دا سي یو رش حبای کرش المس دا اغنا با الله یو خوشبودار سیس پیدا کی لکه د مشک او د عنبرو لکه د مشک په شان